دوی لا مهلت نشي ورکې دي دوی تنشي کته انتظار کولې ولو جعلناه او کو جوړ کړي وی ګرځولې وی مونږه دی پیغمبر لرا ملکن فرشتہ ولو جعلناه ملکن او کو ګرځولې وی مونږه دی پیغمبر لرا فرشتہ یعنی مونږ فرشتہ جوړ کړي وی ملک پیغمبر وین هغه بند انسان په شکل لګو بیا به هم دی خلکو کې شکرات لګو سی په شک دی ولقد استهزئ او یقینا ټوکې کړې شوی وی به رسولن په ډیرو رسولانو پوری من قبل کستان مخکی فحاق بالذین نراجیر کړل هغه کسانو لرا سخیرو چې ټوکې یعنی مسخري کولی منهم د دوینا یعنی عذاب دی بغلی شي قل لله نو اوایا ته چې الله لره اختیار دی كتب على نفسه الرحمه لازم کړی دی الله پاک په خپل ځان باندې رحم کول په خپل ځان باندې رحم الله لازم کړی دی چې په مخلوق باندې رحم کوي او د مخلوق ترونه په زور نشته په الله لا یجمعنکم یعنی الله ته سو خوراک نشور کوله یا د الله په مقابل کې سو خوراک نشور کوله قلت وایا انی امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون چې شمبز يمبز اول من اسلم و ان یمسسک بخیر او که ورسی تا ته الله پاک څخه خیر څه پیدا فهو ان اغه الله پاک علا کل شین قدیر په هر څه باندې قدرت لرون کې دی وهو القاهر او اغه الله پاک زور ور دی فوق عباده پورته د بندگانو خپلونا نه قدرت په بندگانو په مخلوق دی الله لئنذرکم به د دې لپاره چې ير درکړم تاسو ته پدی سرا ومن بلغ او هغه چاته چې رسیږي ورته دا قران هیتبم دا یری انکم ایا تاسو لتشهدونا دا منی گوئی کوي انما الله الہتن اخرى بشک د الله تعالی سره نور د بندګۍ لایق شتا تاسو دی گوئی کوي انکم لتشهدون ایا تاسو دا معنی دا گوئی کوي انما الله الہتا اخرى یقینا سره د الله پاک نور مددګاران دي دا معنی تاسو قل ورتو آیت الله اشهدو زین منم زخوی نمنم چې الله سره نور غوا مددګاران وي دا نمنم زه یعنی سشو تاسو شریکانه ناغه چې تاسو به ګمان کولو چې دوی به زمونږ سفارش کوي ثم لم تکن بیا و نوی فتنتهم بهانه د دوی ان ګنده جواب د دوی جواب نه الا مگر ان قالو دا چې وای بدی والله قسم دې په الله ربنا چې رب زمونږه دې ما كنا مشرکین نو مونږه شرک کوونکی انکار وکي انظر وګورا کیف کذبوا سرنګ دروغ ویل دوی الا انفسهم فزان نخپل باندې وضل عنهم او رب شید دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دوی څه دروغ جوړول نه دا جون د قیامت حق نه دی قالو دوی به وی بلا هاو بالکل رشتیا دی وربنا قسم دې پر رب زمونږه قالو بلا وربنا وای به دوی او بالکل قسم دې زمونږ پر رب باندې چې دا رشتیا دی قال ابوي الله پاک فذوق العذاب پس اوسکای عذاب بما کنتم په سبب داږي چې تاسو وای تکفرون کفر کاو کفر مو کولو هغه پوجا عذاب وسکای قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې پریوتل آکسان چې دروجن غنی پیشی د الله تعالی یا اندر پای پونای زینا السماء اسمان تا فتاتیهم پس چراوړی ته دوی تا بی آیتن سنخا ولو شاء الله او که وخت وی الله پاک رضا وی دی الله پاک لجمعکم خامخا جمع کړي به وی دوی لرا که په زور باندې سوګ الله مسلمان ولې دوی به خامخا راي جمع کړي علل خدا سمون دوی کان دی و بوکمن او ګنګیان دی چاړاګان دی په ظلمات په تیارو کې دی من یش الله هغه څوک چې غواړي الله تعالی یذلله چې بیلاری کړه غلرا و من یش هغه څوک چې غواړي یجعله علی صراط مستقیم چې غواړي الله پاک نو پوخ کړه غلرا په لار نه غباندي کلک په لار نه غودري وطن سونا او هیر کئ پری دی ما تشرکون اج تاسو الله سره شریک غنئ وطن سونا ما تشرکون او هیر شئ هیر شي تاسو نه اج تاسو الله سره شریک غنئ